الحمد لله رب العالمين حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه طیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم وینا ده زموږ مسلمانانو خویندو ته په لومړي کې اسلام او د ښځې حقوق زموږ په ټولنه کې د اسلام په اړوند ناسم او غلط تصورات وجود لري او له مختلفو اړخونو ورته لمن وهل کیږي بعضې داسې انګیري که چیرته اسلامي نظام حاکم شي نو موږ به په تیارو کې پاتې شو موږ به په تیارو کې ژوند کوو او د ترقي او پرمختګ له کاروان نه به موږ په شا پاتې شو په ځانګړې توګه د ښځو په اړوند داسې ګمان کوي چې د هغوی مقام به راټیټ شي او حال دا چې دا خبره د واقعیت نه خلاف ده داسې مفسدین شته په دې دنیا کې چې په اسلامي ټولنه کې د مختلفو اړخونو نه دې مسایلو ته هغوی لمن وهي خو د دوی دا خبره د واقعیت نه خلاف ده ځکه اسلام د ښځې د حقوقو یوازینی ضامن دی او که اسلامي نظام حاکم شي نو ښځې به د سړیو په نسبت له ډیر فیض او برکت نه برخمنې شي زه غواړم چې په مختصر ډول د ښځو په اړوند بعضې مسایل تاسو ته زه واضح کړم اول د ښځې د شخصیت استقلال د ښځې د شخصیت خپلواکي اسلام هغه یوازینی نظام و چې ښځه د یو مستقل شخصیت په توګه وپیژندله او د خپلو احکامو په څرګندولو یې د هغې د شخصیت اعتراف وکړو او د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره یې بېسارې مبارزه وکړه اسلام سلګونه کاله مخکې د ښځې لپاره د رایې او نظر حق ورکه او دا حق یې هغوی ته وروباښه دا په داسې زمانه کې چې انسانانو به ښځه د شیطان استازې ګڼله او د هغوی له شخصیت نه به انکار کوه په داسې یو حالت کې اسلام د لومړي ځل لپاره د هغوی شخصیت ثابت کړه او په ټولنیزو چارو کې ورته د رای او نظر حق وروباښه په یو اسلامي نظام کې هره بالغه ښځه د رای او نظر حق لري دا چا ورکه دا اسلام ورکه او حال دا چې په هغه وخت کې به هغو خلکو ښځه د شیطان استازې ګڼله او د هغوی له شخصیت نه به انکار کوه اما د شخصیت استقلال چې ښځې ته ورکړی هغه د اسلام مقدس دین ورکړی دی دویمه مسله د ښځې ملکیت او میراث اسلام ښځو ته د کامل او پوره ملکیت او میراث حق ورکړی دی ښځه حق لري چې خپل ځان ته ملکیت ولري څو هغه په کار واچوي او له ګټې نه برخمنه شي او د هغې په مال کې نه پلار او نه ورور نه او نه خاوند هیڅ حق هم نه لري درېیمه مسله د ښځې تعلیم اسلام د یو کامل او شامل دین په حیث د علم زده کړه په نر او ښځه فرض کړې ده لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا هم دغه ده په دې اړوند چې کومه غلط فهمي د ښځو د تعلیم په رابطه موجوده ده هغه د اسلام د دښمنانو یو ایجاد او د اسلام د دښمنانو یو افترا ده چې هغوی دا وایي چې د اسلام مقدس دین ښځو ته د تعلیم او د زده کړې حق نه دی ورکړی دا د اسلام د دښمنانو وینا دي اسلام ښځو ته دا حق ورکړی چې د خپلې اجتماعي وظیفې په چوکاټ کې هر ډول پوهه لاسته راوړي او ځان د علم لوړو پوړیو ته ورسوي اسلام په دې اړوند اسلامي حدود احکام مقررات او التزاماتو ته توجه کول شرط ګرځولي چې ښځه دې د اسلامي حدودو ته توجه وساتي اسلامي احکاماتو مقرراتو التزاماتو ته توجه وکړي بیا کولی شي چې هغه تعلیم او درس هم وکړي هغه کسان چې نن د تمدن او د مساوات غږونه کوي نو اوس تاسې وینئ چې ښځه په اسلامي او غربي تمدن کې څومره فرق لري هغه ښځه چې په غربي تمدن کې ژوند کوي د هغه ژوند څنګه دی او هغه ښځه چې په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي د هغه ژوند څنګه دی ګرانو خویندو تاسو باید په دې پوه شئ چې اسلام ښځې ته عزت ورکوي او له همدې وجې نه یې ډیر غټ مقام ورکړی دی د اسلامي او غربي تمدن ترمنځ همدا فرق دی چې په غربي تمدن کې د ښځې لپاره هیڅ مقام نشته او ښځه د هیڅ ډول حقوقو مستحقه نه ګڼي تر څو یې چې د ښځېتوب له مقامه ونه باسي او د سړیو مقام ته ونه رسوي د سړیو مکلفتونه مسؤلیتونه د هغو پر اوږو کې نه دي او بل آخره غټو مکلفینو ته وړ ونه باسي اصلا هلته دا کم ارزښت او مقام نه لري لکن اسلامي تمدن ښځې ته په داسې ډول حقوق ورکوي چې د یوې ښځې په صفت په ټولنه کې ژوند وکړي د نورو دندې د هغو په اوږو نږدي او یوازې د هغو مکلفیتونو مسؤلی ګڼي چې د هغې له فطرت او انساني جوړښت سره برابر وي مسلمانان په دې اړوند خپل تمدن د غرب له تمدن نه څو چنده لوړ ګڼي او په دې یقین لري چې د اسلام دریځ په دې اړوند په سمو او معقولو اساساتو بنا دی نو په دې لحاظ هماده نه دي چې خپل یو پاک او صحیح حکم پرېږدي او د نورو ناولو او ناپاکو حکم ومني چې هغه د غربي تمدن حکم دی نن ورځ چې مسلمانان یا هغه کسان چې واقعي مسلمانان دي او په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي د دیو مخالفت له اوسني ټولنې او غربي تمدن سره چې ښځه او نر په ګډه ډول پکې ژوند کوي په کوم تعصب او ړون تقلید نه دی ولاړ بلکې موږ په یو کامل بصیرت غواړو چې خپل ځان خپله ټولنه او خپل ټول بشریت د کامیابی او فلاح لور ته بوزو هغوی ته د هلاکت او بربادی نه نجات ورکړو همدارنګه مسلمانان په خپلو عقلي دلایلو دې نتیجې ته نه رسېدلي بلکې تاریخي نتایج هم زموږ دا موقف تاییدوي او د غربي تباه کوونکي تمدن آثار او نتایج چې د نورو قومونو لپاره زیری دي د خپل سر په سترګو وینو او هغه د خپل عقل او کامل بصیرت له مخې پیژنو نو په دې لحاظ حاضر نه یو چې خپل قوم د هلاکت او بربادي کندې ته وغورځوو ځکه دا هغه هدف دی چې غربیان غواړي موږ د هغې په طرف بوزي هغو خپل اخلاقي ارزښتونه لاسه ورکړي دي او اوس غواړي چې نور هم په دې مهلک مرض باندې اخته کړي یعنې مسلمانان هم په اخلاقي فسادونه باندې اخته کړي مسلمانان دا غواړي چې د ملک او ملت پرمختګ او د هغې ترقي باید د اسلام لوړو احکامو او اخلاقو په چوکاټ کې وي تر څو داسې نه شي چې خدای مه کړه د مادي ترقي او تمدن په خاطر له هغې قیمتي او ګرانبیه سرمایې نه چې اسلامي او اخلاقي ارزښتونه دې بې برخې شو او په نتیجه کې د اخروي سعادت او خوشبختی نه محروم پاتې شو هغه سرمایه چې د میلیونونو انسانانو د پاکو وینو په ارزښت تر موږ پورې رارسېدلې ده او زموږ دښمنان شپه او ورځ د هغې د لمنځه وړلو په هڅه کې دي مسلمان که زموږ خویندې دي او کورونه دي باید راویښ شي او د غرب او د اسلام په تمدن کې باید هغوی مطالعه وکړي هغه فرقونه چې موجود دي هغه دې ځان ته روښانه کړي نو ګرانې خورې په دې اساس تاسو باید فیصله وکړئ چې غربي کلتور او ژوند خوښوئ او که اسلام تاسو له دې دوه تک لارو څخه باید یوه انتخاب کړئ او د دې حق نه لرئ چې دواړه سره ګډ کړئ یعنې غربي تمدن او اسلامي تمدن که اسلام خوښوئ نو پوره غاړه ورته کیدئ او خپل ژوند د هغه مطابق عیار کړئ ځکه اسلام په ډیر واضحه توګه حکم کوي او فرمایی الله وایي یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی نو په اسلام کې پوره پوره داخل شئ یعنی اسلام د خپل ژوند په هر اړخ کې تطبیق کړئ او ستاسې د ژوند یو اړخ هم باید د اسلام له دایرې نه بهر نه وي هغه ژوند چې د اسلام او کفر دواړو نه مخلوط وي او ګډ وي نه په دنیا کې په کار راځي او نه په آخرت کې څه ګټه لري او د دې دواړو ترمنځ ګډ ژوند او بیا ورته اسلامي ژوند نوم ورکول له تش چل او فریب نه پرته بله معنا نه لري لکه نن ورځ چې موږ وینو خلک په دې بدبختیو کې اخته دي ځینې وایي چې اسلام ښځه د سړي تابع ګرځولې ده او هیڅ مقام او درجه یې نه ده ورکړې او داسې انګیري چې اسلام نعوذ بالله بې عدالتي او بې انصافي کړې ده لاکن زموږ خویندې باید په دې باندې پوه شي چې کوم حقوق چې غرب او غرب نظام ښځو ته ورکوي هغه د یوې ښځې په حیث نه ورکوي بلکه هغوی په لومړي سر کې ښځه نیمه سړی کړي او بیا ورته د نارینه ولو حقوقو نه یو څه ورکړي هغوی غواړي چې ښځه اوږه په اوږه د سړو سره کار وکړي برابره خبره ده که هغه ښار د ښځې له فطرت او